کله چې کافران د مسلمانانو په یو ملک باندې حمله وکړي نو بیا د هغه ملک مسلمانانو باندې د کافر خلاف جنگیدل هغه سر مقابله کول او هغه د خپل ملک او خورې نوستل دا فرض عین شي دینه بیا عبادت جوړ شي او کبه دغه جنگ کې بیا مسلمان قتل کړي شي نو دا شهید دی او د شهید ډیره اوچته مرتبه ده او که چرته دته فتح ملو شي نو دی غازی دی الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې فرمایي کتب علیکم القتال اے مؤمنانو تاسو باندې قتال یعنی کافر سره جنگیدل فرض کړی شوی دی د کافر مقابله کې قتال جنگ کول دا فرض دي او چې کله دغه شان حالت راشي په یو ملک باندې د مسلمانانو په یو ملک باندې نو بیا د هغه ملک په مسلمانانو باندې د کافر مقابله کول هغې سره قتال کول فرض عین شي او که چرته د هغه ملک مسلمانان کم وي او د کافر کافرانو تعداد په زیات وي هغه په مضبوط وي او دې مقابله نشي کولای نو د مسلمانانو هغه ملک سره چې نږدې بل د مسلمانانو کوم ملک وي نو بیا په هغه باندې قتال کول د خپل مسلمانانو وروڼو مدد کول او د کافر خلاف ودرېدل او غي سره مقابله کول دا فرض عین شي همدغه شان که دا هم بیا هم مسلمانان کمزوري تعداد کې ډېر کمزوري وي او عشان او شوکت نه برابرېږي نو بیا به ورسره د مسلمانانو چې نږدې کوم دریم ملک وي هغه به هم ورسره ملګری شي